او د پاره یو بل دلیل بیانې تاسو اسلام قبول کړئ بلې طریقې سره قل ارتو اے پیغمبر دی یهود نصارا ولا اتحاجوننا فی الله ایا جګړه کویا تاسو مونږ سره فی الله ای فی دین الله څنګه جګړه کوله هغه بدا ویل چې د قیامت پر ورځ به الله جل جلاله بخشش يهودو او نصاراو لکې باقي اقوام له بخشش نکړي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نو تاسو د الله په دین کې مسره جګړه کوي او تاسو دا وایي چې مونږ به جنت لزو الله به مونږ بخي نصارا او يهود او باقي اقوام الله ولا مغفرت نکي الله یې نه بخي جنت ته نه بوزي اوس تاسو چې دا دعوه کوي چې د قیامت پر ورځ به الله جل جلاله مونږه مغفرت کوي مونږ به بخي باقي قومونه به نه بخي نو دې لپاره خو په کار دا ده چې تاسو الله ته ډیر نږدې او د الله قرب تاسو ته حاصل وي او د الله ربوبیت او خدایواله تاسو له زیات په نسبت سره مونږ کنه وهو ربنا وربكم الله تاسو مراد دی جل جلاله او مونږ هم سره رب ده او نو زمونږ هم رب ده تاسو هم رب ده تاسو یې منې چې الله زمونږ هم رب ده تاسو هم رب ده په دې کې خو څه فرق نشته اگر که تاسو دا دعوه کوي چې نحن ابناء الله واحباؤه نو يهود او نصارا ول موږ د الله بچیان یې لازم دي او موږ د الله دوستان نحن احباؤه خدا دا تاسو غلط را موږ هم د الله هغه مخلوق الله زمونږ رب دی او تاسو هم رب نو په دې کې خو برابر یو کنه چې د ربوبیت په اړه خبرې هغه د وجه تاسو خدای بخي نو موږ به هم مخي ځکه بالکل مساوي انداز کې الله زموږ مرز تاسو سره دون د تاسو چې زموږ اعمال ډېر صحیح دي ځکه الله موږ بخي نو ورته وي ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم موږ د پاره خپل اعمال دي تاسو د پاره خپل عمل دي موږ د پاره د خپل عمل سزا او جزا ده تاسو د پاره خپل عمل جزا ده البته زموږ عمل تاسو د عمل نه ټیک ولی موږ عمل هغه توحید برابر ده تاسو عمل هغه چې کوم د شرک امیزش ده ځکه تاسو وايي عزیر دی الله بچی يهود وايي نصاراوی عیسی علیہ السلام دی الله بچی ده زمونږ اعمال بالکل قران توحید برابر نو بلیا زمونږ اعمال صحیح دي درست دي تاسو اعمال فاسد دي نو تاسو نه په اعمالو کې مونږ خو نو الله به زمونږ بخشش کوي تاسو به نه کوي ولنا مونږ د پاره اعمال دي ولنا جزاء اعمالنا ولكم تاسو له اعمالکم تاسو اعمال دي هغه د کفر او د شرک او موږ چې ونحن له مخلصون ونحن له او موږ خاص الله له مخلصون هغه عبادت کوونکي په اخلاص سره اي نعبد الله بالاخلاص اخلاص ته وایي اخلاص دې توای چې سړی د الله سره شریک پیدا نه کی هیڅ قسم شرک ونه کی او دوم دا د پدین کی عقیده کی او اخلاص په عمل کې دې توای چې ریا او دکلاوه نه پي ریا دکلاوه نه کې د خلکو د پاره عبادت کوي ریا شرک خفی ده پټ شرک ده قیامت پر دې سړي عبادت او منځونه کړي الله جل جلاله ورته دا ختمه نه پار نه کړي چا د پار دې چې کړي دا غو نه بدله وغواړ ریا بد عمل د خیر ممتاز سره وسایي نو اخلاص هغه لا تشرک بالله چې الله سره شریک کونه نشي او عمل کی دکلاوا کونه شي پیغمبر اسلام فرمایي هغه تر 200 تر 100 تر 1 لاک رکعاتو نفلونو به تر ځکه خدای پاک ته په عبادت کې اخلاص حدیث کې راځي کتابونه لیکي وی د قیامت پر ورځ باندې به د انسان عمل کې اخلاص تلل کی سوره د خدای لپاره کړي سوره الله لپاره کړي کنه د اعمال وزن دا په اخلاص باندې چې الله لپاره ونحن له مخلصون من الله له عبادت کون کی په اخلاص باندې چې کله يهود نصارا او خلاف هر قسمه دلایل ذکر شول دو ویل موږ دین حق دا ولی ځکه ابراهيم عليه السلام يهودي ولا يثبت في ذلك اه حضرت اسحاق عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام دا په دین د يهودیت باندې نصارا ویل نه مړ په دین د نصرانیت باندې په لحاظ زمون په حق لارې به انت زمون دې اتباو الله جل جلاله الک دې اتون ول جواب کوي ام تقولون ایا وای تاسو اهل کتاب ان ابراهیم و اسماعیل بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط او د دو اولاد دا خبره بالکل ثابته ده موجوده ده چې ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام من اولهم الى اخرهم دا په دین توحید باندې اولکه دا موجوده يهودیت او نصرانیت دا شرک علی علی اسلام قل ورته اے پیغمبر انتم اعلم ام الله تاسو ډیر خبرداري ام الله او ک الله الله دا بیا په حال باندې خو عاقب څخه ټول په دین د توحید باندې او ملت توحید باندې هغه مخلصین او تاسو مشرکین هغه مخلصین او تاسو منافقان ریاکار دي الله جل جلاله ارشاد فرمایي ومن اظلم سوق په ډیر ظالم ممن دا چانه کتم چې پټ کړی وي شهادتن شاهدی گواهی عنده چې موجود وي هو د دې سړي سره من الله دې الله طرف يهود او نصاراونه یقین دا پتا و چې ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه په دین توحید باندې دي په دین د يهودیت او نصرانیت باندې نه دي نه په تورات کې دا خبره موجوده و نه په انجیل کې دا خبره موجوده و چې دا مخکې پر ګرځیدا انبیاء علیهم السلام دا يهوديان او نصرانيان د دوی د شاعري پټه کړه د دې شاعري خلاف گواهی ورکړه چې هغه يهوديان او نصرانيان یو دومره خبره ده چې تورات انجیل کې دا خبره ثابت ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم هغه د اخیر زمانه پیغمبر ده خاتم النبیین ده او عظیم شان پیغمبر ده دا غو په اسباق کې نجات ده دا هغه په اتباع کې نجات ده هغه باندې په ایمان اورل کې نجات ده هغه سره په محبت کې نجات ده خو دوه ظالمانو هغه د پیغمبر اسلام د رسالت شاهدی وره نکړه مطلب سو مطلب دا و چې د زمو کومنداني خراب دي زمو مشرتوب چې کومه خراب دي هغه دور دور خطرناک هغه ویل چې دا سین عامات دي چې د دنیا په اعتبار دي او کې دین په اعتبار دي او کار دار چې دا بنی اسرائیل ته ورکړ شي بنی اسحاق له ورکړ شي الله الا له زما رحمت ده ما فخر والله يختص برحمته من يشاء چاته چې خوخه د استاد خو دې ټیکدارانه چې خامخا د نبوت په تاسو کې خیر دا ځلې بنی اسماعیل کې حسام په پیغمبر بنی اسماعیل ته الله جل جلاله ورکړه د رسول الله مبارک په شان کې ها ممن كتم الشعب عنده من الله ومن لا نزل تلا بغافل الله خبره عما رغسنا تعملون چې تاسو یې کوي ها شاهدی پټوي ها خدای په دې نه خبره نه په دې تون کې الله جل جلاله فرمایي چې ولکم تاسو له ما هغه اعمال شر دي کسبتم چې تاسو له کوه کړی خدا واوري ولا تسالون عما كانوا يعملون سوال بل شي کولای د تاسو نه اما د هغه اعمال لکانو چې د انبياء عليهم السلام يعملون کولی دا غوړ اعمال سوال تاسو نه کی فلهذا دا مو چې د نبی زوی یا زره بزرگ زویم یا د مولا زویم یا د شیخ الحدیث زویم نه نه نه شیخ الحدیث استاد دی پلار دی په خپل مقام ده خو لیکن تا د پلار د اعمال سوال نه کیږي چې تا پلار خو سره نو بس چلو سم جنت ته دوی حضرت نوح علیہ السلام زوی به چې الله د عذاب نه بچي وي قیامت کې کامیابی په انصاب نه ده په نسبونو باندې په قیامت کې کامیابی هغه په اکثر باندې په قسمونو باندې چې په دنیا کې سره فارغ کی عبادت وکي الله ولا بندگی وکي بس ان شاء الله الله غبیا نجات ولا فیصله کی صلی الله تعالی